اوس د سورت یونس د دوی میروکو ترجمه او که الله خلقو ته بدی هم داسې سرګندولې څومره چې دیو د خېګړې په حق له تلوار کوي نو د دیو میعاد به په خوا پوره شوی و نو مونږ هغه خلک چې زمونږ د ملاقات امید نه لري په خپل سرکشۍ کې سروالی بروالی پریدو او کله چې په بنی آدم سخت راشي نو هغه وخت مونږ بلی هم په ملاسته هم په ناسته او هم په ولاړه خو بیا چې مونږ ته نه تکلیف لري کړو نو داسې په مخه روان شي لکه چې د هډو چرې په دغه سخته کې مونږ را بللی قدر له هم نو دغه سي د حد نه تیریدونکو خلکو ته د هغوی کارونه خیسته ښکارا کولی شي او یقینا مونږ تاسو نړومبي ډیر نسلونه تبا کړی دي هر کله چې د حد نه تیر شو او د هغوی خپل پیغمبران ورته د سرګندو دلیلونو سره راغلل او هغوی د ایمان راوړلو خلک نو منګه مجرمان خلقولا هم دغه سه سزاګانې ورکوو بیا مو د هغوی نه پس تاسو د ځمکې په مخ باندې نایبان کړئ او په وطنونو مې آباد کړئ چې وګورو چې تاسو څنګه څنګه کارونه کوئ او هر کله چې دیو ته زمونږ څرګند آیاتونه ولوستې شي نو څوک چې زمونږ د ملاقات امید نه لري هغوی ووایي چې د دې نه بغیر چرته یو بل قرآن راوړه یا هم په دې کې لږه ډېره تبدیلي وکړه ورته ووایه چې زه دا نشم کولی چې د خپل ځان نه دی کې رد و بدل وکړم زه خو بس په هغې حکم پسې روان یم کوم چې ما ته د وحې په ذریعه راورسي که زه د خپل کردګار د حکم نافرمانی وکړم نو د قیمت د لوی ورځې د عذاب نه ویریږم ورته وایا چې کدا خدای رضا وي نو ما به دا کلام تاسو ته اړولې نه وي او نه به خدای پرې تاسو خبر کړی وي او بیا زه خو په تاسو کې د دینه په خوا هم ډیر عمر پاتې شوی یم نو ګنې تاسو د عقل نه کار نه اخلئ نو د هغه چا نه غټ ظالم به بل څوک وي چې په خدای باندې د دروغو تومت تړي یا د هغه رښتینی نخې دروغ ګڼي بېشکه د مجرمانو خلاصې نشته او دی د خدای پاک نه سیوا د داسې سيزونو عبادت کوي چې نه ورته نقصان رسول شي او نه فائدہ او وایي چې دیو د خدای په دلبار کې زمونږ سفارشیان دي ورته وایا چې خګنې تاسو خدای دا هغه خبرو نه خبروي کومې چې هغه ته نه خو پاسمانونو کې معلومې دي او نه پم ځکه کې هغه پاک دی او د دې د شرک نه ډیر اوچت دی او په سر کې ټولو خلکو په یو لار روانو بیا پکې اختلاف پیدا شو او که ستا د کردګار د طرف نه یوه خبره اول فیصله شوي نه وي نو د دیو ترمنځ به د دې اختلاف په حقله پخوا فیصله ورکړی شوې وه او دی چې وایي چې ولې په ده باندې زمونږ د وینا مطابق د خپل کردګار نه یوه نښه نه راځي او هر کله چې مونږ ناشکر خلکو ته د رحمت خوان وخایو د هغه نفس چې مصیبت پر تیر شوی وي نو هغوی فورا زمونږ د آیاتونو په حق لا فریبونه شروع کړي یعنی سازشونه ورته وایا چې خدای په فریبونو کې یعنی د فریب په سزا ورکولو کې د هغوی نه هم وړاندې دی بېشکه چې زمونږ استازي تاسو فریبونه لګیا دي لیکي خدای هغه دی چې تاسو په وچم ځکه او په سمندر کې ګرځوي تر دې چې هر کله تاسو په کشته کې سوار شئ او هغه کشته دا خلک د موافق بادونو په ذریعہ روان کړي یعنی باد او هوا صحیح نو کشته روان کړي په خوا به کشته د باد په ذریعہ تلی ماشين پکې نه او دی پر خوشاله شي نو په دې کې ناګهانه پرې د مخالف باد یوه چپه راشي او د هرې غاړې نه پرې د اوبو چپې راخورې شي او دی پوه شي چې بس اوس هم راګیر شو نو هغه وخت الله ته آواز وکړي ډېر په اخلاص سره چې که تا مونږ د دې توپان نه خلاص کړو نو موږ به ستا ډیر ډیر شکرونه ادا کړو خو هر کله چې الله ورته نجات ورکړي نو لاسات تیر نیوي چې دی د ځمکې په مخ بر ناقه سرکشي شروع کړي اے خلکو دا ستاسو سرکشي او ستاسو په خپل سرونو را پریوتون کې ده د دنیا ژوندون د یو څو ورځو فائدہ ده مزه پکې وکړئ بیا مو هم مونږ ته واپسی ده نو مونږ به درته ستاسو ټول کارونه ښه په ګوته کړو د دنیا د ژوندون حال خو بس داسې دی لکه مونږ د بره نه اوبه راوورو دي نو د هغې په برکت د مځکې نه ګڼه سبزي راوخته چې بني ادم او څاروي ټول یې خوري تر دې چې مځکه په ښه شان خپل رونق ته ورسېد او ښایسته شوه او خاوندانو یې دا خیال وکړو چې د هغوی په لاس کې راتلونکې ده په دې کې ناګهانه زموږ حکم ورته د شپې یا د ورځې راورسېد یعنی عذاب نو هغه مو داسې سپینه ډاګه کړه لکه چې پرون په کې اړو هېڅ نه وو مونږ هم دغسې خپلې نښې پرانیستې او روو هغې کسانو ته چې د فکر نه کار اخلي او د دې په مقابله کې الله مو د سلامتیا کور ته رابلی او چې د چا په حق لای رضا شي نو په نیغه لارې روان کړي چا چې د نیکۍ لار واغسته هغوی له خپله نیکي هم ده او زیاتی ورپسې هم یعنی زیات ثواب د هغوی په مخونو به نه تیاره راخوریږي او نه ذلت هم دغه خلق جنتیان دي او تل تر تله به پکې اوسېږي او چا چې ځان له بدی ګټلی وي نو د بدې سزا به هم بدی وي او ذلت به پرې راخور شي او هیڅوک به د خدای د عذاب نه بچ نکړي د هغوی په مخونو به داسې تیری ښکاري لکه چې د تورې شپې ټوټې پرې راخورې شوي وي همدغه خلک دوزخیان دي چې تل تر تله به پکې لوغړن پراته وي او په کومه ورځ چې مونږ دی ټول را یو ځای کړو نو مشرکانو ته به وایو چې تاسو او تاسو جوړ کړي خدایان په خپل خپل ځای ودرېږئ نو بیا به د دیو ترمن جدائی راولو او د هغوی جوړ کړي شریکان به ورته ووایي چې تاسو خو زمونږ عبادت هیڅکله هم نه کوو الله زمونږ او تاسو ترمنځ کافی ګواه دی چې مونږ خو تاسو د عبادت نه خبر قدر له هم نه نو دغه الته کې به هر سړی د خپل عمل اندازه ولګوي چې د ځان نه مخکې لېږلی او ټول بخپل برحق مولا ته واپس کړی شي او کوم معبودان چې د ځان نه جوړ کړي هغه ټول به تینه ورک شي چې ستاسو د غوګونو او د سترګو مالک دی او څوک دی چې د مړی نه ژوندې راوباسي او د ژوندې نه مړی راوباسي او څوک دی چې د هر کار انتظام کوي نو دیو په جواب کې وایي چې دا هر څه الله کوي ورته ووایه چې بیا ولې پرهیز نه کوئ یعنې د شرک نه بیا ځان ولې نه ساتئ نو همدغه الله ستاسو برحق کردګار دی نو د حق نه پس نور څه پاتې شو بغیر د ګمراهۍ نه آخر دا تاسو په کوم اړه روان یې همدغه ستاسو د کردګار خبره د ټولو فاسقانو په حق له پوره شوې ده چې دیو به ایمان نه راوړي ورته ووایه چې ستاسو په جوړو کړو شریکانو کې څوک هم داسې شته چې په ړومبي ځل یو څیز پیدا کړي او بیا یې سر دوباره ژوندې کړي ورته ووایه چې الله یې په اول ځل هم پیدا کوي او سر دوباره هم نو دا تاسو کوم خوا اړو دی روان یې ورته وایي چې ګنې تاسو تاسو په جوړو کړو شریکانو کې څوک هم شته چې د حق په لاره خلک روان کړي ورته وایه چې هم خدای پاک د حق سمه لار ښایي نو څوک چې حق لار خای هغه زیات حقدار دی چې د هغه پیروي دی وشي کنه هغه څوک چې په خپل هم لار نه بیا مومي تر څو چې ورته و نه خودلې شي نو دا په تاسو څه شوي دي څنګه اړولې فیصلې کوي او په دې کې اکثر خلک خو په خپلو ګمانونو پسې روان دي او بېشکه چې ګمان د حق په حق لا هیڅ فایده نه ورکوي الله د دې په کارونو خو واقف دی او دا قران څه داسې کتاب نه دی چې د خدای نه سیوا بل څوک دی په دروغ باندې جوړ کړي بلکې د پخوانو کتابونو تصدیق کوي او د کتاب یعنی د شریعت د احکامو تفصیل خای په دې کې هیڅ شک شوبه نشته د ټول مخلوق د کردګار د غاړې نه راغلی دی ها دی وایي چې ګینې دا کتاب د په دروغه جوړ کړی دی ورته وایه چې ښه ده د دې په شان یو صورت تاسو هم جوړ کړئ او د خدای نه سیوا هر څوک چې مدد لرا غوښتې شي هغه راو غواړي که تاسو رښتینی یې نه بلکې دیو هغه سیس هیڅ به څه دروغ وګاڼو کوم چې د دیو په علم کې راګیر نشو او د دې انجام لا ورته ښکارا شوی نه دی دغه سه په خوانو خلقو هم خدایي کتابونه درو غنلیو نو ګوره چې د ظالمانو انجام څومره خراب وخوتو او څوک پکې داسې دي چې په دې کتاب به ایمان راوړي او څوک داسې دي چې ایمان به پرې نه راوړي او ستا کردګار فسادیان خلق ډیر خپې جنین